د خوست ولایت د د تونګیلي پیرانو کلي څخه هر یو رشید جان، شفیع الله، شمس الاحمد، ولي زمان او نور ولي شاه د سلامونو څخه وروسته پوښتنه کوي چې د جمعې په ورځ چې خطیب کله خطبه شروع کړي نو په دې وخت کې خبرې کول چې هر کله امام د هغه خپل خلوت خانه سره روان شي او منبر شریف ته روان دی چې د خطبه شروع کړي دغه وخت کې به نیت لمانځه هم نه کوي یعنې که سنت وي او که نفل وي دا به ټوله پرېږدي شروع بلا نه پکوي بیا چې امام خطبه شروع کړه هم دا غرنګه نو المنز به تاسو نه شروع کوئ یعنی سنت او نفل دا لمنځونه د وخت کې منع دي دا به نه کوئ او خبرې کول دا هم ناجائز بلکې حرام بلل کېږي او النائک القریب هغه سړی چې لري وي او امام خطبه شروع کړې ده دغه وخت د جریان د خطبې دی دا سړی لرې ناست دی چې دا خطبه هم نه اوري هغه ته هم خبرې کول دا حرام نه روا کېږي دغه سمع د خطبې یعنې چپ کښېنستل دا مرتبه د وجوب د حضراتو یعنې دغه سکوت پر دا حاضرینو باندې دا واجب دی نو ترک د واجبو او پرېښول د واجبو دا خو نه روا کېږي دا ګناه ده او دا یو حرام عمل بله کېږي دا کارونه به نه کوئ السلام